بالثوب الواحد وبلدينا رسول الله رقم کړی چې احتباء کو سړی به ثوب الواحد په یو جمعه باندې یو جمعه سو یو داس نوس کې په دې شی په دې شو در بدل کړی و دا فرج د بربان نه کنه وليس ليس على فرجه منه شيء چنوي په فرج د باندې د دې کپڑے نه څه شای بینه و بین السماء فلمان ده دو فلمان ده اسمان شپوسه دراغنا فرج ده جواز تکنه خلی ده ده این دست زون البدل کریه ده کنه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين نهي کړی د رسول مبارک د دوا قسمه استعمالول د کپڑے نه وان ویعتین او د دوی قسم سودو نه دوی سودو کې مې دي نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع کنا والملامسه ملامسه کړی دا چې لمس الرجل ثوب الاخر بيده ور لګول د سړی جمعه د بل سړی ته د لوس خپل د شپې یا د ورځې ولا يقلبه الا بذلك ونرا وړه وی وړه وی نه د جمعه لره کنه من وې نک سینه را د جمعه الا بذلك منګر خلی په دغه ور لګول د لوس سره کنه چې خلی لوس ور ولګي کنه نه را اړول را اړول چې کیمنه وی چې کا وې سی وخوشه یا ظاهری دی یو دی غزوی سنگی دی دنا لیس علیه صحبون چه نبی پی غسان دی دی بند جمعه واللبسط الاخرى و ادوام قسم چه کم دا کنا و غستلا دا دی اختباؤه بصوبهی البته لول د دې په جمعه خپل سره او هوا جالس نو حالا چې دای نوست وی ليس على فرجه منه شيء كان فرج د غاز جواتي خريه د بشه او د شو سره پتړلې باب الاحتباء في ثوب واحد احتباء په یو جمعه دان دی راو اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسیابن روور لشو رسول مرک تجمع فیا خمیس دن سودا صغیرتن چه پیش یو پتکای و تیر وڑی کس کا فقالا فقالا بیا رسول مرک فرمی علا من ترون انکس هذه کانا اچا متلک تو سے خیال اللہ چه روغ نمیش دا غا پتکای دتا منه دتا ویر کی کانا چا سکه ده ده پر تس مناسب بی نئی کانا بل دې ته بدل کا چې دا دې زیړ شي دې بده بیا بلر بدل کې بیا بلر بدل کې من خدای دې قبول دې عمر دې وکان فیها علم احذر او اصفر و په دې پټ کې شي چې کیم نه کنه ګل دا شین یا زیړ کنه شابه سو زیړ یا شنو چې کیم نه کنه ګلونی بشي فقال یا ام خالد بیا رسول برکت او فرمی چې او ام خالد هاذا سنه سنه هاذا سنه دا غا چه دا کشلا دا هذا سناه دا کشلا دا کنا و سناه بالحبشته و سناه چه کم دا کنا دا غا حسن تاویل شی پا حبشی زبا شکنا شا بالحبشیت و بیده کنا دا حسن تاویل شی پا حبشی زبا شکنا دا ام خالد دا چې کنه په خبر شي وخت تر کړه وکنه شه بیا دې دا لس کې دا خبر شي زبر کړه ذکر رسول مبارک په خبر شي زبر شوی دا چې هاذا سنا دا هغه پټکای چې د سنا کښلا ده که نه شه ډېر کښلا دی ولیدل شو و سنا بالحبشیت و دا سنا څه ده که نه حسن بالحبشیت دا په حبشي ژبه چې حسن ته ویل شي که نه شه وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال لما ولدت ام سليم رضي الله تعالى عنها سواد چې وزيره ول ام سليم بچای دا ام سلیم دا انس صاحب میر وکنه دا غن کای چې دا وزیر راولو دا د انس صاحب د میر اوریر وکنه قالت لی یا ام سلیم متول کی یا انس انظر هذا الغلام تو وکسه دیغه بچی دا کنه شان او دا سوکا دا بچی لشک خیال وسته انظر هذا الغلام خیال وسته دیغه بچی فلا تصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم ورود انا رسلت الشيطه حتی که چې سبو وختي وړل وکړي په د سره په طرف د رسول مبارک یوحنا کو چې تحنیک کو دی دا مطلب دا ده چې د سبو بل چار نه کې سبو بل څه ته چې ورونه راځي اواله ول ودا چر کې چې دایو رسول مبارک ته ویره چې تحنیک یو کو تحنیک دا معنی چې خجیره به ته وځي بیا لیاره په د توری پر وسیله وی کنه شم فلا تصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به يسبو وقتي وړل وکړل مو په دغه ورير باندې چه آغا جه کم ده کنه رغلی و پده بنده پا قول پیغ فتح ده مکه شه کنه نیر آغا فتح ده مکه زمنا سوا فی الفتح سمانه فی زمان الفتح پا زمنا ده فتح ده مکه شه کمی سوالی چه ده تا حاصل شویه وی پیغ بنده رسول مبرک نخش لگا ولی کنه شب نخش بنده لگا ولی او دا اینه دا پتکای رسول مبرک چه کم ده کنه ده آغا جرسی پتکای دا چه کم ده کنه پا رسول مبرک بنده و دا منه چه ده استعمال چه ده داره و ده باب سیاب الحضر شنه جمعه کنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بن عكرمه ان رفاعه رضي الله تعالى عنه طلق امراته رفاعه صاحب طلاق ورکړه او شوه خپل ته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرزي بیا په نکاح کړه چې کیم دې دې شوه لار عبد الرحمن بن الزبير قرزي صاحب کنه یغه په نکاح کړه سو مشوره کنه شوه بیا قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ ویلی دی چې وعلی خمار احذر په دې پرې دا حدیث وروړل حال دا چې په دې باندې پټکایو شین پټکایو کنه شین پټکای دې په سارو کنه رسول مبارک تروله او رسول مبارک یې سینکارانه دا په باندې کړه کنه فشکت الیها بیا شکوا وکړه اې دغه شزه الیها حضرت عائشہ ته یا رزه مړه دا سو والا او داسې دې کیم دا کنه بادر تا کسی او داس چی دا شکوا گلائر تا وکر و ارتها حضرتا بجلها ورولی دلو یده شده حضرت عیشه تا اغشن ولا چا او ده سرمن ده سر سرمن یشنا و کنه والی یوی بی چره کنه سرمن یشنا و کنه ورولی ده چه این دا سر تر تر والی کنه فلما جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سوات چروغل رسولم برک بیا دا شزه سدی با خپل من شه سخت اتفاق کې دا سخت سره زورېږي کنه شه دا شزه سدی کنه شه بیا دوی یې چې ون نساء ينصر بعضهن بعضا دا شزونه سدی دا کومک کو امداد کو زنه دې دې غزنه نه را کنه اچھا جی قالت عائشہ تو هر دا یې ویلي چې ما رايت مثل ما يلقى المؤمنات نظر دلمو نظر دلمو په مثل هغه تکلیفه چه آغا جه کیم ده کنه ملاقات کو مومن شده ده اغه تکلیف سره کنه مومن شده ده کیم تکلیف سره چه ملاقات کو اغه غنده تکلیف مو چره نه ده لیدلا آ مومن شده تشی سره ملاقات کو بیانی کو چه لجلدها اشد حضرتن من صوبها چه سرمن ده ده غشده چه واده سخته و په اعتبار ده شنولی سره ده جمعه ده ده نه ده جمعه سره پتکایا شینو کنه خو هغه پټکای د امر له رټ نو شین لکه سمره چې کیم نه کنه چا دې سر من آشنا وا چې میړو والی وا کنه شا سوچ مې دا کنه دا یې دا مومنه شولې دی میړیون یې سره کنه سخت تکلیف سره ملاقات کو کنه شا تکلیفی نه ولا سیش قال ویلی دی دی غیروی اکرمه سه ویلی دی چې وسمعه و ورویدل اې دې غمړې لمړې سره کنه عبدالرحمن هغه چې کیم دار بدل کول په دې باندې چې انها قد اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مرشد صد ور غلی رسول مبارک تا و یمنا شکوي و ګیله وته کو کنه فجاء بیا ترول عبد الرحمن و ابا هو ابلان له هو د سره د زمن وی د من غیر هله بل شذره ای بل شذره نه د زمن وی دینه نه وی چې د راپورټ کې په باندې کړ بل شذره نه د زمن وی اچھا جی قالت ا دغه شذره ته ویل رسول مبارک تا چه والله په خدای مې ده لوړي مالی الیه من زنبن نشتا چه کم ده ده مو اده سنگا بل گنا بل گنا نشتا کنه شا خود سیر ابدای وکی صدا پا ده پر موائی چه کم ده کنه چه نیر آئی نده کور دانا کنه شا سوی کنه شا نیره ده کور دانا چه مومن نیره حقوق پزی کو باست کم ده کنه یور نه نه دا والی و دا ټکول لیکنه شا والله مالی الیه من ذنب نشته مو د څنګه څه ګناه الا منګر دا ګناه مې ده چې ان ما معه ليس باغنى عني من هذه کنه چې هغه شی چې د سره ده هغه شی چې د سره ده ليس باغنى عني نه دا هغه چې کیمنه به پروايي رو سین کده مونږه من هذه او اپټکای وته واکړو چې دې غنه دا نه لکه دا به پروايي نه رو وری کنه شا فین کانا ذالک کچره وی ول داس لکه دای چې دریای کانا لم تحل له دا لم په معنا ده لا سره دا لا تحل له او لم تصلح له دا د روي شک ته چې لم تحل یې ولا دا کلم تصلح یې ولا دا کنه خو بهر خل په دې دوی ته کې شیو ټکا ده فین کانا ذالک کچره وی شمداس لا تحل له دو بچونه وی ور سره کنه د عبدالرحمن سره فقال بنو کا هاوله زمن دې ته دي دا قال رسول ته چې نعم اے بالکل دا مو زمن دي قال رسول برکت او فرمیل چې هاذا نه نه دا مې رسدا دا مې دا تا سره یې څه دې ته چې دا سره یې سره دا چې ته یو دا وی هاذا دا عبدالرحمن الذي دا هغه سره یې ته زعمین ما ته زعمین چې ته سره ځان کې ته متعلق هغه چې کیم ځان کې دا هغه سړی دی چې ته د متعلق هغه ځان کې چې کوم ځان ته کې ګڼه شه څرنګه یې د مخه نه ویني څرنګه یې د سره چې کوم نه دا شی نشته او د دوه زمن یې که څه دا څرنګه چې کوم نه کنه شه فوالله په خدای مې قسم بالله هم اشبه به دا زمنګي څه دي زیوت ور سیخته ته من الغراب بالغراب دغه کراغ نه کراغ ته لکه کراغ بچي کراغ ته ملنوي ور سیخ لکه دغه چې خپل زمن سره ور سیخ دي معنی دنا شوی دي بیا سرنګ د سره چې کیم نه کنه دا خاص ته چې کیم نه لکه چې نشه زره خیر بار الله حدیث بار بار ته ویلي خدا صرف دې پر وروړه د چې دې شین پټکای په سار وکنه شا نو به شین پټکای په سار وکنه شنو پټکی و د شنه کپڑے استعمال ول دراوي باب ثياب البيز سپین جمعه کنه دا بهترین رنگ ده وبه قال حدثنا الحاكم بن ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مصر عن سعد بن ابراهيم عن ابي عن سعد رضي الله تعالى عنه قال سعد بن ابي وقاص سيولي چې رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين مولد رشي وكين تر عبد الرسول مبارك دوا سري عليهم ثياب بيض په بن سپين جمعه په ورځ او خود بن ما رايتهما قبل ولا بعد نه مې مقصد سړي لیدلې وي نه مې د نورس بیا لیدلې دي خو د خود په غزو شنه چې کیم نه کنه د شي درته کیم درته دوا سړي لیدلې دي چې سپینه کپڑے په باندې وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال حدثوا ان ابا الاسود الدؤلي حدثوا ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه حدثوا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب ابيض زویر الله رسول مبارک له حاله چې په دبن غړولې او سپینه کپڑا او دای خبي اولاو مو چې خیر ده خبي اولا له اسی ماوي شوه ثم اتيته يواله کورسي بیا ورغله دته وقد استيقظ او دای بيد شو معنی سپینا کپڑا په د باندې غوړې دل یو کنه په سپینا کپڑا پیره د حدیث وروړه ده کنه سوچ مې نه کنه به چې وراله به دور فقال رسول الله برکو فرم الما من عبد اشتو یو بنده قال چې دایدا کلمه وی چې لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه کنه چې دا کلمه وی دی په غیب نه مرشي دا جنت ته داخلي شي ابو ذر سوي چې قول ته مو ته چې و ان زنا و ان سرق اگر کا غلا و زنا کړی ویا قال رسول الله برک ته وسه چې و ان زنا و ان سرق قول ته بیا مو ته چې و ان زنا و ان سرق قال رسول الله برک بیرته چې و ان زنا و ان سرق بالکل قول ته بیا مو ته چې و ان زنا و ان سرق قال و ان زنا و ان سرق على رغم انف ابي ذر کنا یا ور د خلی دی جنات تا پوسا په خړولی د پیزه د ابو ذر باندې ابو ذر کته ډیره د پیزه ور سره خړې دی په قوره دی معنی کدا کیسه ته دا ډیر زیر زیر کویا بیا ور داخله دی دا سړی جنت ته چې دا کلمه وی او په دې غي ایمان باندې د مرګ ور نصیب شو وی کنه شه وکان ابو ذر و ابو ذر سے ودا حدث به هذا سواد وی چې بیان کو په دې حدیث باندې خلق ته قال بیا ودا ویل چې ور داخله دی وی جنت ته وین راغه ما انفا بی ذر اگر که په خور ور سره خړی راي خړی دی بی ذر ابو ذر کنه شه نو به دا وځ دا سره ویل رسول الله برکو خلو ور وصلی قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی چې هذا عند الموت کنه چې مرګ په وخت سره دا کلمه وی یا په خبر نه مرشي نه راکنه نو ټول ګناه نه معاف شول دا کنه شول دا معاف نو به ټول دا معاف شول د کلمه برکات سره کنه شه چې دا کلمه وی د مرګ په وخت کلام سره ځن کدن په وخت دا کلمه او ولا ایمان یې وروړو حضرت عمر صاحب ګوته وی غټه غټه سلویر ګوته لکه یو چې په زره جوړېږي کنه شا اې دی وی چې په په اندازه باندې چې کیم نه کنه ورشم کا په کپڑا شې لګېدلې وی کنه دې استعمال بیا راولا مطلب دا چې ګلونی په جوړ کړی دی ورشم کنه اې دې استعمال کړه دا بیا راولا کنه شا ونه را چې کیم نه کنه دې ورشم ټوله کپڑا چې دې ورشم وی یا مثلا دا بانه سره د دویم مزه کنه دا دې ورشم وی بیا دغه استعمال چې دا دا نه دراو دې سړی دې پر کنه شم باب لبس الحرير و استراشه او غړول دې غیر شمل الرجال دې پر دې سړی کنه دا افتراش ولا ورسې خپل چې کیم نه غار دې کنه شم بابر دی دغه زون ته کنه شپ زنه نسخه شدا و افتراشی نشته د دی ور سره یدی زون ته خپل ورس یا بابر راوند وقدر ما يجوز منه مقدار دغه چې راوی دی ور شمنه د سړی دی پر لکه مثلا د سلور ګوته باندې ځا باندې کنه وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتاد قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أبا عثمان النهدي صاحب ویلی دی اتانا کتاب عمر رضی الله تعالی عنہ رغلو مشتا من الورثه مشتا کغاز عمر صاحب او حال چې میروی سره د عذبه ابن فرقد صاحب آذربایجان شي اکا غاز عمر صاحب شدا کی سوا چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الحرير رسول برک نهی کړی د ورشمنه الا هكذا الا هكذا الا هكذا لا اله قوت داسني ولير الا هكذا واشار باصبعيه واشاره وکړه په دې دوی ګوته خپل سره الله ته نه هغه دوی ګوته تلیان ابهام چا ور نږدې دی د ابهامې ګوته ته کنه دا انده یو مصبح ګوته دو بلا د وستا ګوته دو کنه شم فيما علمنا انه يعني الاعلام ده فيما علمنا شنو ما مصدريه ده په پیری کنه فی علمنا انه یعنی الاعلامه په علم دی مشه دا خبره دو چې هر دمر صاحب کس کوي په دې سره ګلون چې کوم مثلا نه دې دوی ګوته پاندزا ګلون په جوړ کړی وی کنه په کپڑا باندې په پیسه باندې او بیا دار او دی کنه شاته ګلون یې په دې رشمه په باندې جوړ کړی وی کنه نه را دې رشمه استعمال کړه دا نه دراو کنه شاته وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال ابو عثمان حدیث سے ویلی چه كتب علينا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ونحن بأذربائيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا الا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه او صف دا معنی چې صوف یې ونه جوړ کړو صوف دا معنی چې سره لګولې وي او وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه سره لګولې مې سره سور ما د دوی ګوتې خپل کنه شه دا یو نسخه صفر غلیظه په تشدید د غفه سره کنه مضاعف کې دی او یو نسخه دار ول چې وا وصفه وا وصفه لنا النبي صلی الله علیه وسلم او بیان کړي نشته رسول مبارک از بعیه بیان یې کړی ته سمانه شرایط او ته بده دوی ګوتې خپل سره ورفع زهیر او زهیر سره د حدیث روی دیغه مشته چګه کړه وستا او سببا ګوتې دا دوی څه چګه کړی الا لم يلبس في الاخره منه يوانس خداس يوانس خداس چې لا يلبس الحريره في الدنيا نو وغم دي ورشم په دنيو شي کنه الا لمن لم يلبس في الاخره منه مگر هغه کته ورو غسل شي چې نشي چې کیم نه کنه ورو غسل په اخرات شه دته دی ورشم نه کنه شاجي په اخرات شه دی ورشم نه چاته نشي ورو غسل هغه د بدنيو شي به ورو غسل شي مطلب دا چې بدن یو شي چې استعمال کې په آخرت شوی دی په آخرت نه وي بدش واشار ابو عثمان به اصبعيه او اشاره وکړه ابو عثمان په دې دوه ګوته خپل سره چې به مصبحه ګوته دا ولا وستا ګوته د چې معنی دې په مقدار باندې دراوړي وابي قال حدثنا على سنة بن عمر قال حدثنا معظمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان حاو حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فرماه به بیا وشتلو دغه حذیفه صاحب دلاره به په غلیشی باندې و اذا چک یې کړو ویشتو وقال او ویل چې انی لم ارمی مونږ دا وشتله دلاره الا مگر دی وجه نه وشتله چې انی نه هیت هم من کړه او دلاره چې سپینه سره دار په لیشی چې امته بنرو کوي فلم ينتهي لا ایمان نشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بركه چې الذهب والفضه والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ذلك فرد فرد بدن يوش چې نه د انس صاحب چې د حدیث نقل کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم دا د رسول مبارک نه د حدیث ځای نقل کوي سرانګه ته ته سمالو ماتي چې دا د رسول مبارک نه نقل کوي فقال بيلي استوز مرته ویل عبد العزيز ابن صعيب فقال شديدا بیا چې کیم دا کنه ارته ویل اې د عبد العزيز ابن صعيب په حال کې دلې د شي چې خو سکرین کو شدید نه معنی چې خو سکرین کو ورته ویل په حال کې دلې د شي چې غصه کړین کا او شان نبی صلی الله علیه وسلم اے خدای دې رسول مبارک نه نقل کوي کنه چې رسول مبارک دا ویلي چې من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسه فی الاخره دا یو نو غم دې غلره په اخرت شي وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن زبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره قالت معاذته أخبرتني أم عمر بنت عبد الله قالت سمعت عبد الله بن زبير سمع عمر رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهوه وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمران بن خطان قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن الحرير فقالت ائت ابن عباس مو ده هر ته شنه د ورشمه متعلق پښتنه او کړه دیر ته چې ورشمه منډه عبد الله بن عباس صاحب ته فصل هیدنه د متعلق پښتنه او فسالته به مو ده عبد الله بن عباس صاحب نه پښتنه او کړه فقال عبد الله بن عباس صاحب ته چې منډه ورشه سل ابن عمر لا عبد الله بن عمر نه به متعلق پښتنه او کړه مو پښتنه او کړه عبد الله بن عمر صاحب نه فقال عبد الله بن عمر صاحب ته چې اخبرني ابو حفص مو ته خبر رو کړه د پلور خپل کنه ابو حفص ابو حفص ته یعنی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انما يلبس الحريره في الدنيا من لا خلاق له في الاخره هغه څوک چې باخره نه وي د اخرت فقلت صدق وما كذب ابو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالکل مشتیا ویل دي کنه هر عمر صاحب دا دروغ نه دی ویل ابو حفص پر رسول مبارک باندې دا کیسه دوه وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث وبيان كده كنا دغه حدیث تر اخره تر کنه شه باب مس الحرير من غير لبسنا لوس ور لګول ورشمه دا بیر به وغسل نه مطلب دا ده چې دا ورشم سنه جس العين نه دی چې ته یې دا خدای وغسل یې ځکه نه دی راو چې نه جس العين ده نه نه جس العين نه دی بلکې دا لوس ور لګوای شي خرڅوایا شي سیاکو بند کړای شي نجس العین ندی کنه شولو سره لګوي شي دا دی وجه نه چې دا لباس چې دا دا د متکبری خلک لباس دا د مترفین لباس ځکه استعمال یې نه دره او کني نه له لوسا ور لګوي شي خرڅوایا شي کنه شه پیسې په بند کړای شي ويورو في عن الزبير عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صوب حرير هدياك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه فجعلنا نلمسوه کنا میر دین لوس ور لګولو هغه تا کنا شا په بیره کنا وانا تعجب منه مش په تعجب شوی هغه تا کنا چې سمر پستا او نار بخشلی مزه کپڑا کنا فقال نبی صلی الله علیه وسلم برکته او فرمیل برا صاحبی اتعجبون من هذا تو سے تعجب کی دے گنا ذات شی کپڑا دو کنا قلنا میرے تو چھ نعم قال رسول برکو فرمیل منادیل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنت خیر من هزار مدینه د سال ابن معاصر په جنات شي چې دی هغه بهتر دی په زنانه را کپڑے خو پرېږ ده کنه شا دا تصویر رسم دی کنه شا جنات رسم ابلنا من رسم دی دیو جنا دا په دې دنیا باندې ما استعمال وي چې جنات رسم دې ته ملاو شي بابا افتراش الحریر غړول له رسمه کنه چې دې ته وی غړای پکښینه کنه دان دی راو وقال عبیدہ هو کلوسی سایو کی مش په دې ورشم باندې دینا به معنی کړی رسول مبارک باب لبس القصیه قصی منسوب په طرف دې قص قص یو شار د پدې شوی دا کپڑا جوړې دا دې ورشم نه جوړې دا کنه قصی کپڑا به تا ویلا شوی دې استعمال نه درو وقال عاصم انا ابي برده قلنا لعلينا مش هر تلی سر ته چې مل قصیه دو دا قصیه کپڑا دا څه شی دی دا څه شي دي قال درته وی چې ثيابن دا یو قسم کپڑے دي اتت نه من شام او من مصر تر تللا مشته چې کیم نه کنه د شام نه یا د مصر نه دا کپڑا مشته تللا مزلعتون چې پیغه شوی چې کیم نه کنه پلان پلان چې کیم نه کنه ګلون جوړ شي په شان د پښته یا پلان پلان ګلون په شي جوړي په شان د پښته یا فيها حرير چې په دغه پښتې شوی ور شم لګېدلې فیها امثال الاترج چه بده شوی وی چه کم ده کنا آغا نقشه نقشه سره کنا اوه پا اغه مثال ده اغه سمتره کنا سمتره غنده نقشه و پشه جوڑه وی کنا شا پا وشم سره کنا شا والمیسره تو ده میسره کانت النساء ویش زونه یصنعنه چه ده یو جوڑه ولا ده میسره لبعولتهن ده پرا ده مریون اخبره امثال القطائف پشان ده اغه مثاله ده پټکه یا یوسفرنها چه تصویر زیړ رنگ ورکولی ته ورشي کنه یوسف پیر نه چې دی یو زیړ رنگ ورکولو یې دغه چې کیم نه کنه پټکی ته دا به پټکی جوړ کړو کنه زیړ یا سیر رنگ به ورکړو کنه بیا به دغه مړیونه به د اوس په زینې باندې پوس وتا چول کنه شا دې ته می سره ورشي دا به کله د ورشمه نه جوړ کړو ورشمه استعمال خوندره کله یو رشمیان نه وي خو سیر رنګ وي او یو زیړ رنګ او شزین ول رنګ وي او کنه دی هغه استعمال نظر وای سړی دی پر وقال جرير عن يزيد في حديثي القصيه ثياب مزلعه دا هغه جمعې دي چې په باندې پلن پلن د پښتۍ غوندې ګلون جوړ شوي یو جاء بها من مصر فيها الحرير چې پېښې چې کیم نور شمي و مصر دا زنا خلک داسې چې جلود سبای د سرمنې د درین لګوي درل شي کنه خو به هر حال دا نمت زین ته ویل شي په زین باندې یو پوسه د سره سره پټکی ورته چول وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن اشرف بن ابي شعصا قال حدثنا معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الخمر دغه نمت زینه سرینا والقصيه ودي قصي کپڑنا دا ورشمه جوړه قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی چې قول عاصمنا دا قول له عاصم سره کنه اکثرو دا اکثر یا دا په اعتبار د تورو کې سره په ډېره طریقې سره در نقل دا واسه یا دا چې کیم نه کنه په دې می سراش دا د عاصم ولا قول کیم نه په پوسوینه کنه باب لبس لبس القصیه وقال عاصم نبی نه کنه وقال عاصم سړی ته د ویل شوی نه للحکت د وجې د خرش خرش کله کله په سړی باندې ولګي دی بیا خرش ته پر د د ورشمې کپڑا سدو کنه دا پیدا منه یې در پر کنه خدا و بیا مجبوری شو مجبوری و د ضرورت ته وجه نه کله کله بیا نه جې سره راوشي کنه شام دا بیا راو دی وابي قال حدثني محمد قال أخبرنا وكي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير سلوات مینه ده مخ شه دا ډول ده سکار کینو اور دیوان